په موږ او په تاسو د الله لوی فضل او احسان دی چې دومره د فتنو په دور کې مونږ د خپل کتاب د تعلیم او د تعلم د زده کولو لپاره د بابرکته مجلس ته حاضر کو د اختر رزم دی تاسو ټول خپل کارونه او خپل د زړه او شوقونه شاته وغورځول او قران کریم تراله نو الله نه ان شاء الله امید ده چې تاسو به ډېره استفاده حاصله کړئ ځکه څومره چې سړی د زړه د خوشحالۍ او د زړه د محبت شی پریږدي نو الله د هغې نه بهتر ورکوي نو دا ورځې به انشاءالله عبثي نه او ستاسو اختر به د ټول عمر اختر وي چې د قرآن او سنت صحیح علم در سره وي نو خلکو درې ورځې اختر وي تاسو به تر قیامت کې به هم اختر وي تاسو انشاءالله الله دې قبول کړي کله چې یو طالب العلم د قران کریم علم حاصلې یا د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اول د ته حرس او اجتهاد پکار دی چې د شوق وی حرس وی اجتهاد وی د الله نه دعاګانی چې الله ما په دې علم کې مخکې بوزي او ما ته دې علم کې لارې کولاو کې دې باره کې علماو کتابونه لیکلي ما سره کتاب دی د دکتور علي ابن محمد العمران د دې کتاب نوم دی المشوق الى القراءه وطلب العلم دا صرف په دې باندې لیکل شوی چې طالب به شوق څنګه پیدا کیږي د علم سره آیا طالب د علم هغه وخت کې کوي چې خفارغ وي کنه هر سبا شاته غورځي او د علم طرف ته متوجي کیږي د دې کې ډېر خپل خبرې کړي او دا ځان ته یو لوی بحث دی په دې کتاب کې ذکر کړی وي ګور الله خپل پیغمبر ته فرمایلی وقر رب زدنی علما پیغمبره ته زما نه سوال وکړه چې الله علم می زیات کړي ابن قیم رحمه الله ذکر کړی په مفتاح دار السعاده کې وی وکفا بهذا شرفا للعلم دا شرافت د علم کافی دی چې الله خپل پیغمبر ته وی د زیادت سوال وکړه پس دا کافی دی د علم ک نور فضیلت ذکر نشي دا ډیر دی چې الله خپل پیغمبر ته وایي د زیادت سوال وکړه د دې وجنه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړي په خپل تفسیر کې او امام روح المعانی هغه ذکر کړي په خپل تفسیر کې وی قال ابن عيينه ابن عيينه ذکر کړي ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زياده حتى توفاه الله عز وجل دا الله پیغمبر په زیادت د علم کې او د زیادت د علم په طلب کې تر دې چې وفات ورترالو نو طالب العلم به تر مرګ پورې لګیای د علم سره دا د مشغله ده دا د دکان او پټې ده او دې ته به کار وای ته دی وینا د طالب العلم د فار اول دا خبره پکار ده چې د الله نه سوال وکي الا ما ته علم نافع راکي زما په علم کې زیادت راولي او د دې ځان دا حدیث مصداق وګرځي چې د الله پیغمبر فرمایلی منهومان لا يشبعان ګوردا کوم طلبه چې نوی دي نو دا به ان شاء الله نن خو اول ورځ ده سبانه به دې ته جدا کلاس جوړو نو دوی به په جدا کلاس کې ان شاء الله ترتیب وی نو نن اول ورځ د خیر د تاسو تنګي ګیمه کم چې خالی ذهن طلبه دي د لمون جدا ترتیب جوړ کړي دا الله پیغمبر فرمایي منهومان لا یشبعان دوه قسم خلق دي او دا سیوګي دي چې غمړيږي نه یو طالب د علم دی طالب علم و طالب دنیا نو چې دنیا ولا دنیا طلب کوي نه مړیږي نو طالب ولې مور شو په علم او تاسو د امام احمد رحم الله قول بار بار د علماو نه اوریدل چې چاته تپوسو ک الامتا تطلب العلم تر کومه پورې به ته د علم طلب کې نغور توي الى المقبره من المحبره الى المقبره د زواتو د قلم نه راواخل تر قبر پورې به زما د علم د حصول لپاره منډي وي نو دا یو طالب نه و چې ګنیره زه فارغ شوم او بس زما د علم د تحصیل چټي شو یا زه عالم نه ته به د اخره پورې تر مرګ پورې د علم په طلب کې لګیا یې د دې وجنه یو عالم به ډېر کتابونه غستل چا ورته وی چې په دې دومره ډېرو کتابونو سکه لعلی ارا فیها کتابا یدلنی لأخذ کتابی آمنا بیمینی یو تن راته وي یو کس راته وي دا دومره ډېر کتابونه ولې د جمع کړي دي ما ورته وي دا دې لپاره کې دې شي یو داسې کتاب پکې راته ملاو شي چې دا غي د وجه ماته د اخرت دغه کتاب او عملنامه په خلاف ملاو شي د دیو جن طالب العلم د پاره حرس او حرس د علم دا ده چې ته 24 غنټه په دې سوچ او فکر کې چې مان د دین یو مسله تیر نشي هغه قلم د لاندې زره اشاره کم او طلبه کرام تداغي نور تداو رسوم د طالب العلم مرګره څه شی د کتاب دی اوس چې طالب هم په موبایل کې لګیا دی او بل امی سره هم لګیا دی نو د زه او داغه په منځ کې څه فرق شو طالب با شپه ورځ د امام ثعلب بارک راضی لوی نحوی تیر شوی د د د مرګ سبب داو د په لار روانو کتاب به کتو لار له هم نه کتل یو تیز اس روانو او غیوالو بس دای د وفات سبب وګرځیدو ډېر داسې علما دي چې هغوی د دې کتاب د کتو د وجې کندې ته ورغورځېدلي او غیر سبب د وفات ګرځېدل طالب سره مال نشته خود طالب مال جمال زینت مرګره هغه بس شي یا به کتاب وي کم طالب چې کتاب لازم رونیو دې کې د بعض علما او اقوال ذکر کړي یو عالم بارک راځي وي سلويخ کال کې د یو رزم داسې نه دی ود شوی چې کتاب په سینه نه دا کنه چې موبایل په سینه پاتې شي او طالب ود شي د موبایل د لاسه ډیره زندگی د طالبانو څه شو اګډه وډه شو دیو جن یو عالم ته چاو زه ډیر تفصیل نکوم دا صرف چې تاسو له علم سره شوق پیدا شي پاغي کې یو خدمت د الفاظو د قران دی دا تاسو چې راجم شوی دا مونږه د قران کریم د الفاظو خدمت کو خو ګره د یو علم د حصول لمخ دا غ علم مرتبه او پیژنه چې دا علم څومره مرتبه لري نو به مونږ رسو ذکر کو خدا خبره یاد اوساتې اکثر نن په زمانہ کې د تجوید دا علم ډېر کمزور علم ګڼل شوی څوک وای بس دا لکه زمونږ په ملک کې رایج کتاب د جمال القرآن یا فواید مکیه وای بس دا دی وی نو بس تا علم د تجوید حاصل شو او په مدارسو کې وګورئ اکثر د تجوید پیریډ څو کخلی چې کم کمزور استاد دی وای زه ناظم صاحب په سره تجوید هم خای غریب نور کارونه کوي هغه د مدرسې نور ضرورت پوره کوي دی ور سره جمال القرآن بم خای کمزوري استاد ته دا ملاو شي اسې مو یوردو د سړې په پويږي نو د دې وجه نه د علم سو شي قدر کم شي زمون په دوره کې یو فائدہ وشي ک طالب پوه نشي خو په سر لاس یې خي په سر لاس یې خي فبحر للعلوم بلا نهايه ولكن فهمنا عنها قصير هر طالب وای چې سمندر د تجوید خو څه نشته ساحل نشته جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال د تجوید علم دومره لوی علم د لکه څومره چې د نحوی لکه څومره چې د صرف علم لکه څومره د منطق او خیر نور علوم او فضیلت کې د دې ټولو نه زیات ته ځکه نور علوم عالیه دي ها نور علوم موږ دې لپاره کوو چې په قران په شو دا عین قران دی هغه به واسطه ته د الله سره خبرې کې او دا بلا واسطه ته د الله کلام سکه لولې د تجوید کې د بعض مسائل د تفصیل هم د دې وجه نه موږ ضرورت وګڼلو چې خلکو ته د علم اول لویواله محسوس شي لکه د قران کریم د تفسیر علم دی نو هر سړی غیله اول نه تیاری چې را د لوی علم د دې له وخت ورکول پکار دی یا نحو د نو خلک 15 کال وای که تجوید دی په 15 کالو کې زده کو نو تنری صحیح زده کول کنه یو قواعد دی او بل دغه تصحیح د الفاظو ده په دې دوره کې بس الله برکت ته چولګ نه رزم کمی خو طالب چې د دورې نه کله زی نو دا ډیره زیاته استفاده شي او دلته نه داسې طالب نه تل چې غزان سره نور طالبان بیا نه دی روستي ځکه هغه ته پته ولګي چې استفاده ډیره کیږي بل دا دلته خوبم کمی دوله زو دوله زو ورځو کې به ته څه خوب وکي نو چې ته ساره مو د کې بیا ماسپخینم ته خوب پته مې ته سحر نه تر ماسختن بانګ پورې بلکې در تر ماسختن مونږه پورې تاسو پیریډ وای درازي او سبا به ان شاء الله و بجې شروع کیږي صرف د مازیګر بس تاسو چټي مازیګر نه مخامه پورې هم کده دې بار طلبه کرامو د زنانو دراتلو یره نه وي نو کې دې شي موږ د سار موز نه پس هم دستینه اسوي ځکه د ډیرو وختو څو کلونو سبق چې ته په لږو ورځو کې وې نو بیا به هغې ته وخت هم ورکې د هر علم په ابتدا کې د څو خبرو پیژندل ضروری د تجوید په ابتدا کې موږ دولس خبرې ذکر کوو تعریف دا علم پیجندل په کار چې دا تجوید څه ته ویل کیږي ځکه ته چې یو علم نه پیژنې نو منطقيانو خبرو وي طلب د مجهول مطلق براشي دا څه شی به ته دا غي د حصول په څه بغیر چې پته به درته نه ایو کس نو استن روکه شوی و کوټه کې دن نن مبارک تا چا ورله استن دن روکه شوی او بارې ګوري کوټه کې نه ګوري ویل ته تیار ده وي نو چې علم ته نه پیژنې او هغه حصول پس ته لګیا نو ته بس حاصل کې دویمه خبره موضوع و میم واو ضاد موضوع دا علم د څه د پاره جوړ شوی دې ته موضوع وای لکه ډاکټرای علم د کنه ډاکټرای علم څه د پاره جوړ شوی چې د بدن د انسان نه خبرې وکي چې دا انسان به څنګه خکېږي د تب شفا څنګه حاصلېږي دریم ثمره نتیجه دا علم چې موږ حاصل کو نو موږ به څومره فائدہ به موږ ته ملاو شي او څه نتیجه به په مرتب شي سلورم د دې علم فضیلت کله چې یو سړی د علم فضیلت وي چې په دې علم کې به ماته دومره سيزونه ملاويږي اګه د دنیا فضیلتونه یو کده آخرتي نو دې سره هم د سړی شوق پیدا شي نسبت د دې علم نور علوم سره نسبت سره آیا نور علوم سره د دې علم سره نسبت شته څه مرګرتیا شته څه تعلق شته او کنيشته بل خبره واضع دا علم چا جوړ کړي د دې ابتدا چا کړي ولا قواعد چا جوړ کړي بل د دې علم نوم دا کوم علم چې حاصلو د دې نوم څه دی دارنګي الاستمداد دی علم کې د سنه مدد حاصل شوه معنا دا علم د کوم علومنا روته دی کوم کوم علوم را جمع شوي چې دا غینه را مونږ چې کوم علم حاصلو دا ته جوړ شوی آیا نور علومونه په قسم مدد اغستل شوی کنه بل خبره حکم الشارع د شارع علی السلام د دې علم بارک څه حکم دی واجب دی مستحب دی فرض دی حرام دی بل خبره مسائل د علم نه خو بس ټول علم نو مسائل شاعر ذکر کړي دا لس خبرې په شعرونو کې الشیخ صبان دا په شعرونو کې ذکر کړي وای ان مبادی کل فن عشره والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد نسنگ بغي والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرفا بعض په بعض اکتفا کړي خو ومن در الجميع حاز الشرف یعنی معنا دا ده څوک لز ذکر کوي څوک ته ذکر کوي څوک پنځه په دې لاسو خبرو کې خو ومن در الجميع حاز الشرف چا چې لز په لاسو پیجندل نو شرافت حاصل کو دو خبرې پکې مونږه زیاتې کړي یو آداب د علم بل ارکان آداب او ارکان وسوال خبره ترازو تعریف د علم تجوید تجوید مصدر د د جود شیئنا په معنا د حسنه سره خاصوالی ته ویل کېږي تحسین ته په لغت کې احسان او اتقان خایستواله او مضبوطواله تجوید څو معناګانې شو لغتن دوا خایستواله او مضبوطواله تلاوت به مضبوطه می او خایسته به می ښا اته نه چې مضبوط نه صرف आवाज دې خوب کړی نور غلطی ټول بیا مضبوط نه اصطلاحي تعریف امام جزري په خپل کتاب التمهید فی علم التجوید کې ذکر کړی د امام جزري کتاب د ابتدایي دور کې لیکل التمهید فی علم التجوید داغي صفحه یو کم شپې تمام هم دغه تعریف امام دانی صاحب ذکر کړي په خپل کتاب التحدید التحدید د امام دانی کتاب دی او یایمه صفحه ده او هم دغه تعریف امام جزری ذکر کړي په بل کتاب کې النشر فی القراءات العشر داغي صفحه ده 212 النشر فی القراءات العشر امام جزري وای ادا نور علما ان التجوید بشک تجوید اعطاء الحروف حقوقها ورقول دي حروف تحقون دي حروفه وترتيبها ومراتبها او دا غي ترتیب او دا غي مراتب د هر یو حرف په مرتبه ده تاسو ته راشي صفاتو کې ورد الحروف الى مخارجها دا حروف په مخرجونو ته واپس کول دا حرف کم زین ادا کی آیا د دې د ادایګۍ ځای جبه د کشونډې دي کمرای ده واصلها او خپل اصل ته واپس کول والحاقها بنظائرها او په وسکول دي د دې د خپل هم مثل سره قاف د قاف پشان وایا ثانه چې یو قاف د سم وي او بل خراب وي یو ځکه جیم وي او بل ځکه شین وي خدا چې سختی نه چې بعضې قاری بس یا بعضې امی یا بعضې ملا چې نه پوهېږي وایي دا دومره سختی پکې نشته را قاریان چې کوي د سختی هغې ته وایي چې دله څو قاعده شروع کړي دومره سختی پکې نشته چې ماله څوک وایي چې حروف ټیک وایه سختی هغه ده چې قاریان ورته سختی وایي وتلطيف النطق على حالها وهيئاتها من غیر اسراف ولا تعسف نه په کې اسراف کې زیادت ته پکې وکړو او نه په کې پزان تکلیف جوړه ولا افراط ولا تفريط نه په زیادت نه کمې به دا تجوید تعریف شو اکه سو کوئی دا دمرو ګ تعریف بسو کیا دی نو دا تعریف یاد کړي چې هو اداء ک اداء الرسول صلی الله علیه وسلم دا تجوید دا څه شی دی ادا کول د قران کریم دی داسې طریقې را څنګه چې الله پیغمبر ادا کړو هغه ذکر کړي د تجوید تعریف ذکر کړي دي ته تجوید وای چې ته په داسې طریقه قران کریم ولولې چې هر حرف خپل حق ورکړي چا دا ویل کامو کتابونو کې تاسو تعریف ذکر د دې صفحه دا اتم دیر شمه تجوید تعریف خو تاسو وره د څه ته وي دی وی احوال الناس اليوم في قراءتهم للقران نن خلق قران څنګه وي نو د لس ډلې ذکر کړي تاسو ته تجوید کې ډېر راځي چې لکه د وقف خیال وساته او د ابتدا دا ځان ته موضوع ده ها تجوید دا مونږ چې اوس کوم دوره کو د دوله سورزو دي کې د وقف خبره نشته اته مختصر کوم لغونته یو لاس منټه مش نمونه خرواري ګسي کام وکل نور د تجوید د وقف او د ابتدا مونږ ځان ته پر جب کې دوره کوو دې پیرم شي او ان شاء الله بیا بم کیږي هغه ځان ته علم دی د قران کریم د وقف او د ابتدا دواړه په یو وخت کې نه کیږي ممکن نه دي تجوید د دوه سيزونو نوم دی علامه بلکې ټول کتابونو ذکر کړی د علی رضی الله عنه قول التجوید هو الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف ترتيل څه ته وایي چې الله قران کې وایي ورتل القرآن ترتيلا الفاظ تکا وقف پیجنه خو غره وقف د معنا سره پیجندې شي نو کم قاری چې د قران معنا نه پیجنې هغه کلم وقف صحیح نشي کوله د قران د وقف د پاره به د معنا ضرورت ته تپیخیږي او چا چې بیا معنا زده کړي نو هغه ته به د وقف د دورې ضرورت پیخیږي دا ټول علوم یو بل سره لازم ملزوم دي ښا نو دی وای د وقف او د ابتدا خیالم دی ساتي څنګه چې معنا تقاضا کوي دا نه چې بې ځای وقف وکي دا کم خلق دی وای دا صحیح قران چې وای دا هغه خلق دی وای دی اخذ هؤلاء القراءه عن شيوخهم بالسند المتصل دای د خپل استادانو نه په سند متصل سره قران وې ماهر د قران کریم د بد مقرب ملائکه سره ان شاء الله د ماسبخین نه پس با دا قاعده د لفظي شروع کوم ها تب تاسو ته ملاو شي رستو نو دا به ماسبخین لفظي وایو او په تفصیل کې سار لګیایو او د سار چې کوم دا داسې ماشومان دي یا کم نوی مرګري دي چې تجوید مخکې نه دی کړی کمزور دي په دې خبرو نه پوهیږي نو ایله ان شاء الله مستقل کلاس د یو قاری ته جوړو خو د ماسبخین به ان شاء الله دا قاعده په لفظي طریقې باندې وایو تفصیل به پکې ادا د الفاظ بسنګ کې باقی تفصیل مونږه کو سار کې الله پیغمبر وي کوم سره چې په قران کې ماهر دی دی به د مقرب ملائکه سره کنن دنیا کې تا ته څوک وای ته به د فلانی صدر سره د فلانی بادشاہ سره وستا مرتبه کدا فلانه کار دی کو خلک غي د پاره سمره کوشش کوي نو د الله چې کوم نزدېکان ملائک دي هغه سره وستا مقربه مرتبه چې ته په قران کریم کې ماهره امام جزري دلته ذکر کړی وای فتجوید هو حلیه التلاوه تجوید دا د تلاوت کالی دی د تلاوت زینت ته وزینت القراءه د دې وجه نو دا الله پیغمبر دی خلکو ته اشاره کړي ودا کوم چې قران صحیح وای الله پیغمبر صلی حدیث ابن ماجه کې راځي وای من احب ان يقرأ القرآن غضا غين وضاد من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأه على قراءة ابن ام عبد کسوک وای ز قرآن داسې ولولم لکه څنګه چې نازل شوی دی نو د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په طریقه دی ولولي نو دا هغه خلک چې د صحیح قران لولي بلکې دا الله پیغمبر به دا قران خو خولونو دیو جنا ابو عثمان النهدی وی وی د ابن مسعود رضی الله عنه پس مدما خام منځ کو او قل هو الله وحد ولست باغيك والله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله قسم په الله چې دې زړه مې وغوښتل چې سورته بقره پکې لوستې وي د خایسته आवाज د وجنه او د قران د صحیح ادایګۍ د وجنه دا نن نو موږ په خلک تنګي ټول غلط وایو نو چی اواز دم خایسته کړی نه او غلط هم وي نو خود به در پسې خلک تنګي دا الله کتاب خو ته نه وي ته بل څه وي د دیو جنا ابن الجزري فرمای وهذه سنت الله تعالی حتى يكاد ان يسلب العقول وياخذ الالباب سر من اسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه دا د الله یو ورکړه د چې چاته ورکی چې आवाज هم خسته ده او تلاوت هم څه شه ده مزیدار ده تاسو به ماته ګورئ ها خدای دې نه کې چې تاسو مخې لکه ته مچ وانه لوزي یعنی تاسو بیا غي تم ګورئ زه اوس کم ځای کینی پرواز یې وکړو تاسو به دلته ګورئ ها پر ما یو طالب وې سمره سبق په دې یو کس تر خواري کوا د سره بوې لګه خواري کې مولې مې څه شبا دا ټیم راځي کنه مې ته بچ ته پروت املا بدینی ولي دا غلا ولا رز ده چې نن ماسوتن کیږي کنه نو تاسو به الواله تیار شوی یې ښا خو خوراک لا دا سیسان کار نه دی دوله سورو کې تجوید او ډیر ان شاء الله تجوید بم پکې کی حروف بم ټیک کیږي دا معلومات دي دینه پس به حروف هم ټیک کیږي او د تلاوت طریقې بم خود لیکيږي اذان او اقامت بم صحیح کیږي ارسب کیږي ها زړه کلاو کوي نو موږ چرته زو نه تاسو راغلی یې دلته نه چې او ان شاء الله په اخر کې به د دې قاعده سند ملاويږي هغه چاته چې صحیح امتحان ورکو بس دې کې زه ډېر طالبانو سره سختی نه کوم چې ګندا ټول معلوماتو طلب ته وکم خو چې دې قاعده کې سړي کې چې بده می پوي کی دا به ختمو ان شاء الله قاعده د دې سند ما جوړ کړ کوم چې موږ خپل مشایخونه په مسجد نبوي کې اغسته نو ان شاء الله چې کوم طلبه کرام د دې سند واخلي دا به داسي لکه د تجوید مکمل کو دا مونږ چې کوم قاعده وایو دا مکمل تجوید دی کته جزري وي کته تحفه الاطفال وي کته المفيد في علم التجويد وي المفید فی التجوید او کته فواید مکیه وی کته جزری وی کته جمال القرآن وی تا سره ټول معلومات به ان شاء الله موجود دي د یو علم معلومات در سره نو بس هر کتاب باندې څه کوا هغه لګوا نو بعض مرګري په تاسو کو چې کوم کتاب بوای دی تموم نوم د قاعده ځکه یې چې طالبونه یریږي کنه کوس مې ویلو چې دا نوٹ به وایو یا دا کتاب به وایو د تجوید بیا ګران شي دا قاعده ده وګوره دې کې الف با تالی کړي نو دا قاعده او تجوید پکې مکمل ده د تجوید داسې قاعده نشته چې په دې کې نشته مکمل تجوید به تاسو د ورځو ورځو کې کوي ان شاء الله دا بنی چې لګ لګ ووشي او ډېر باندې هر سبب پکې کیږي ان شاء الله او بے فائدې به څوک کم نه دي امام جز جزری بیا په اخر کې جړا کړي وای په هذا باب اغلق وطريق سد نسال الله التوفيق وای دا دروازه اوس په موږ باندې شي چې څوک ته قران وای لکه نن زمانه کې تاسو ګورئ په هر جمعات کې بولا پسې د خدای مودرو چیرته وي بالکل قران د جماعتونو مليان خو بالکل غلط وای ځکه څوک تاسو کول والا نشته چې تاسو له قران غلط یا چې کوم ورپسې ولاړ دي نو چې د مولا د غالونو عامي بس زده کی او که عالم نه تاسو کو هبل د یو مرګري وي د کراچۍ څخه مرګري دورې لوي راځي و یی والد ته وایي چې تر کراچۍ علما سره مشوره کوي چې دا دومره لازمي شي نه دی مې قد لازمي شرط کو سره و چې لازمي ده نو بیا ور لازمي و چې مال اوخه کم چې لازمي ده اغلب لازمي ورزينه چې لازمي نو ورزينه متعدي کو وې دا دور لازمي نه ده چې کم کس وې تجوید ډېر لازمي نه ده یقینو کاغله به قران سم نه ورزي خو تاسو به داسې کوئ چې کوم مرګري تجوید راغلی تاسو ته یو خبر وشي په هغه به عمل کوئ مثلا زه یو ټکی وایم چې دا با ده چا به دا 1500 پیری واړه نو یو طالب به بل لو ګوري پټ بو خالي 1500 پیری بس بابا کو نه نو غتا ول نه ځان لسوکو ځان دیو چې قلوبنا غلف بس زه پويګم علامه دانی صاحب ذکر کړی امام جزری دا قول ذکر کړي وی الله دی امام دانی ته ډېر بدلی ورکی هغه وی ليس بين التجويد وتركه الا رياضه لمن تدبره بفكه تجوید کول او پرې خودل څه شي د جبه مشق دی کله جبه مشق دی پرې خو ته تجوید نه کړې کله جبه مشق کې نو ته تجوید کې لګیاي کې وې رښتیا ویلې دي او حق خبره کړې ده دویمه ډله چې د قران کریم تلاوت کوي د خپل پوره کوشش کوي چې موږ تصحیح د الفاظو کو حروف سم کو خو پاغي کې ورته مشقت معلومیږي احکامات او تطبیق نشي کوله خو پریدي نه قران دا نه کوي چې زه خو په نه پويګم زما چوټي شو دا خو ډېر ګران کار دی لکه اکثر دا عوام داسې کوي امی سړی لا یو بابا لما قاعده شروع کړو موږ طالبانو نو چې الف با او داسې جیم نه چې وروړې نو کنه او یې استاد جو بنشي وي او یې ځان مکړو بنشي عوام بیا ویو بنشي چې وبه نشي نو بس د څه وکړو لګیاو خو به زړه بایلو نه ته لګیاي بیا دې په جبه ناوړي لګیاي مشقت کې کې حدیث کې راځي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران د مسلم شریف حدیث عائشہ رضی الله عنها فرمایي الله پیغمبر وای کم سړی چې قران لولي او دې پکې جبه انخلي د لپاره دوه اجرونه دي د دې وجه نه موږ عوامو توایو قصو کوی چې ماته دي په غلط قران هم ثواب ملاو شنو هغه بس طریقې لکه ګوره دا خو هر څوک مني چې غلط قران باندې ثواب نه ملای دا به درته هیڅ څوک منوي چې په غلط هم ثواب ملاوي تاسو نشي ویلې څنګه په غلط ثواب ملاويږي چې یو امی سړی د په تعلیم او تعلم کې لګیا دی استاد ته وایي چې ما ته الف خو یا با او خو ته نشي ویل خو بیا مو غلط وي یا ورته ټکی دی غلط وي فله اجران د تعالی دوا اجرونه ورکه هغه غلط مو یو ټکی هم نه نو دته بس ملاوي شي دته څنګه ملاوي او چې ټکی ویل شي او غلط وي هغه سره بچ کې لکه د تراویح قاریان چې هغه صحیح ویل شي او بیا هم غلط وي الله دې رحم وکړو ابل رضی عالم واقعا ما چا ذکر کا هغه چې ختم لبوتلم دی ویش په ختمو ایمانو چې ختم لبرازي ما ختم بکله شروع کیږي او کله به وینن شروع کیږي مونن به ختمي نو صحیح ده کې یو سره یو شپه کې ختم کې یو رکعت کې ټول قران وې زنيشته عبد الحي لکنوي ته په دې کتاب دی کړی چې تاسو بدعت نه ده چې ګنې یو سره کثرت عبادت وکي او د سلف او قوال عثمان رضی الله عنه په یو رکعت کې ټول قران ختم کړو اقامه الحجه على ان الاكثار من التعبد ليس ببدعه دا کتاب نوم دی نو هغه وی ما سیدا وای موږ خپل تراویو کې چلاړم ولا سم پاره شروع وا نو بیا ما مګلو چې لکه وختي رالو دا اوس دیار د ساري پاتې دي موږ به دومره انتظار کوو یا قرته بنه څه مشکل نشته وای کاوه راړه چې دوه پیالې کاوه مشکله او راځي راځي چې ختم شو چې دا دوه پیالو کاوه کې دیار لسی پاره وای هغه به ځای نو چې غلطي وي خو تعلیم او تعلم کې لګیا تعالی دو اجرونه دي درې مډله دای خپل پوره کوشش کوي چې مونږه الفاظ سم کو خو جبه په ناوړي یا سوکشتنه چې ورته سم سبق وخی په میرو کې پروت ته په دشتو کې پروت ته چرته قاری سیب نشته چې قران ورته سم کی نو دا معذورین دي یو یو سړي جبه داسې د چناوړي په خدا سي جبه اورېدل نه چې مثلا نو دلته کې امیر اغله دی وي زما په جبه نه اوري جبه خو به په خود نه اوري چې شپې ته کاله دی غلط ویلې جبه اورېدل دي ته چې خو پوره کوشش دی وکړو لګیا په کلونو خو بیا مثلا ستارانه ټکی ستا جیب نه ټولې جبه کې دی مسله ده جبه دې پوره بار لنه روزي جبه دې مخرج ته پوره نه رسی هغه خلک یادای وای دا معذور دي یا څوک شته نه چې ورته وخی دا معذور دي د دې کې امام جزري قول له هغه په النشر کې ذکر کړی وای اما من کان لا یطاوعه لسانه کله چا جب په ناوړي او لا یجد من يهديه الى الصواب بیانه یا څوک شته نه چې ورته صحیح طریقې سره سبق وخی فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها الله په تکلیف کې یو نفس نه چي مګر داغه د وس او طاقت مناسب ولهذا اجمع من نعلمه من العلماء اجماع د علماء على انه لا تصح صلاه قارئ خلف امي امام جزري وای د امي سړي پسې د قاری منځ نه کیږي او امی چاته وي تاسو وایي امی زمیداران یادای امی خو بس موږ زمیدار لوایو دا امی تعریف هم در امام جزری کړی کني کتابه څوک مراد کول امام جزری وایي امی چاته وایي وهو من لا يحسن القراءه امی هغه سره چې قران غلط وایي تلاوت غلط کوي دا امی د چا پنيزه د امام جزری پنيزه وایي اجماع د چې موز ورپسې دا هغه سړی نه کیږي چې قران سم وایي نو کاغه یو عالم قران غلط وای کاغه یو طالب قران غلط وای د به امی حسابيږي سلورم ډله سوره وخش داغه خلق دي چې دای تجوید صرف مدون او غنو ته وای او د میم او د نون او د را احکامات ته وای میم ساکن درې احکامات دي نون ساکن څلور احکامات دي او د را درې احکامات دي نه مخارج پیجنې او نه صفات پیجنې نو دای بعض بعض احکامات د تجوید ذکری او ډېری پریخي دی هغه هم هم چې معرفت د مخارج دی او د صفات دی دای کله کله په داسې تحریف معنی تحریف کې واقع شي چې هغه کې بالکل معنا بدل شي کله د سین نه سواد جوړ کی کله د تا نه طوا جوړ کی دا خلق دی لکه مونږ ورته وایو مقررین حضرات مقررین حضرات دوه کارونه کوي یو خو ورته خدای مد مخې لنه راولي چې مد ورلرالو نو بیا دا غنه تاسو کوو چې دومره وګد مد کم ذکر نو سو کوئی دا مد تشویقی دی په اسلام کې سره مد تشویقی شته نه تجوید خو در کنار اے د تجوید دا قواعد دا د شوق باندې بنا دي کدا د قاعده باندې بنا دي لکه تاسو وې زما شوق رالو نو د تار می 15 رکعات وکړ شوق مې ډېر زیات عبادت سره قبول شو موزه اوس یو سړی وای ولد ضالین کې مې شوق رالو نو پنځل لزلې په مد مې وکړو یو خبره ده دا مې عبادت ته مې عبادت ته شوقون ولا مدونه په قران کې نشته د هر مد خپل مقدار د چې دومره بوګدې دومره بلندې بل ګره بې ځای ځکه غونې کول د قران کریم د اواز خاصه کولو د پردازه که علماء کرام وی چې قران کریم دا په خاصه اواز او د علم دا ممنوع دی ولې ممنوع دی ممنوع ځکه چې هغه ځای کې ته اواز خاصه کې او تجوید دی فریق نو د بیزای مدونه نه بمزان ساتي او د مد د مقدار د وګدول نه بمزان ساتي یا ته وې الحمدلله دا لام کې دومره قدمت ادا دومره په شت کې دانشته صحیح چې وې الحمدلله رب العالمین اخر کې مت شتا ټول له بکیو کا پینځم ډاله بیا وایو خو تاسو لګیو لس غنټه موږ هر غنټه کې لس منټه تفریق وي لس منټه تاسو وګرځي بیا راشي ان شاء الله